تقریبا سور د قران کریم نه پنځوستم دی او په نزول کې کیسته بعد المرسلات وقبل البلد ربط قوانین نه پس مسله د قیامت قوانین درې سورتونه مخکې محمد فتحه حجرات یو مضمون پکې کاف زاریات تور مسله د قیامت ته پکې علا سبیل الترقی خلاصه دو دلائل عقلیه د پاره د ثبوت دعوی چې کذالک الخروج یو لسم کی اول کې زجرونه درمیان کې تخویف او بشارت آخر کی تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قوانین مخکې ذکر شو داغه د رعایت لپاره چې خیال وساتل شي په دې صورت کې یوم الخروج خلود وعید ذکر کئی دیمت کی صورت کی دریم مخکې حال د مؤمنانو او منافقانو نو دا صورت حال د کافرانو ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم با اختر منځ کې دا لوستو ذالک یوم ذالک یوم الخروج کذالک الخروج حشر علینا یسیر اختر وزدا د زینت انسان دی قیامت نه او تکبر دی نه کوي دویم دا د سواد سره مشترک دی هغه معجم حروف باندې شروع او قسم بالقرآن دام قاف او قسم بالقرآن او تعجب اول او اخر مناسب دي دلته وایي هلته وی قران ذکر نو او اخر کې وی چې ان هو الا ذکر نو سوره قاف پاول کی ذکر د قران او په اخر کې بیا ذکر د قران په دې کې اخیری اصل ذکر کیږي حشر حالت دلیل پیدایش د انسان د آدم علی السلام نو دې صورت کې دلیل چې زمکه به وشلو قسم په اوایلو د سورو کې یا بامر واحد دی او یا په یو حرف بامر واحد عصب او نجم والعصر والنجم د پینځو چیزونه زیات قسم الله پاک نه دی ذکر کړی سیوا د یو صورت نه والشمس وضحاها واحد باندې قسم سواد نو دوا طه قاسم درې الف لام میم قاسم سلورم الف لام میم صاد الف لام میم را سورة کا اول تر شپاړسم پوری شهادت د قران په اثبات د بعث بعد الموت اول کې زجرونه پینځم پوری الف علم ينظروا دلیلونه علمی سفلی وستی خود اثبات قیامت پر یو لسمه هر دلیل کې درې درې خبرې یو لسم کې دعوا بعذاب او زجر قاف مضمون ته اشاره کړه والقرآن المجید ترغیب سر د زجر نه قسم می دی په قرآن باندې چلوې دی شرافت والا دی مجید رفیع القدر کریم کثیر العزمت یاسین کی حکمتونه ذکرو او دلته قدرت نت ذکر دی هلته ول قرآن الحکیم بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم ما بقي موضع شبهه بلکې ناشنا چیز دی چې راغی دوی ته یو انکې د جنس دوی نه وی کافرانو دا انزان شیطان عجیب خبر دا ناشنا ناشنا چیز دی ناشنا یعنی بل عجیب باز سره ولګا فقال الكافرون دا شپه ده والقرآن المجيد ترغيب ده سرد زجرنا ما تنقص الارض ما مصدری کا اغا ذات چې عالم دی په ټولو اجزا او جدا جدا قادر دی وعندنا ذکر زمون څخه کتاب حفیظ کتاب دی حفیظ ساتن کې د عملونو د دوی اے محسن بل کذبو بلکې افلم ينظروا الى السماء فوقهم دلیل عقلی یو لسمه پوری او دعوه قیمت ته نو دا دلیل به د قیمت سره لګي هغه په پاتې شي ماتن اصول ارض او څوک مړ او څوک ژوندي ماتن اصول ارض زینی خاوری او زینی نه لکه انبیاء علیهم السلام شهداء کتاب حفیظ ملائک دی اعمال د انسان د ټول عملونو حفاظت کوي حفیظن حافظن لوح محفوظ أفلم ينظروا إلى السماء علوي وسطي سفلي دري دري سودونه هر یو کې ذکر کړي دلیل عقلی اول د فرد ثبوت قیامت بهجشی په معنا د حسن مفردات دی تفسیرتن فائدہ د دلایل ذکر کی د پاره د پوهې او ذکر او نصيحت لكل عبد د هر بنده د پاره منيب چې ورګرځېدونکي حق ته طلبګار د حق درې دا تبصره ذکرہ تبصرتن بن منی فائدہ د دلائلو اثبات د قیامت کی دو مقصده یو قدرت د الله او دوباره ژوند کولو دویمه کوم ذات چې دوباره پیدا کړي اولی پیدا کړي نو دوباره باسقات دنګي دنګي حال مقدره لها طلع نضيد چې دغوی د پاره ودي لاندې باندې ګوشي باسقاتن حال دی لها خبر مقدم دعوه د صورت دغسی راویستلی دی رزقان یو تتیمه کی احیینا دعا کذالک الخروج دری هر کله چې ته مړ کېږي ته قومونه الله ذکر کوي چې هغه دا نه ومنلې دروغجن کیا کړی و مخکې د دې قوم دنو ویوالا سمودیان عادیان فرعونیان ارون دلوت بانوالا قوم د توبا دارشتین مینا جهل چې په چا کې زیاتو هغه یې دلته ذکر کړو اول اصحاب الرس فرقان ذکر کړی او دلته شهرت ډیر نو اصحاب الایکا د شعیب علیہ السلام قوم دی دام ډیر مشهور دی اصحاب الایکا قوم د شعیب علی السلام دی شان د اصحاب مدین بیا دوړ یو دی اخوان لوتین سرګنی وشیر دیو جنا نو صورتونو کې قومي لوت تخویف اخروی دلیل عقلی د الله دری صفات یقینا پیدا کړی مې انسان او پوهایم هغه چې خطر کوي وتا نفس تدا امون نږدې وزتا من حبل ورید اضافت ته صفت موصوف ته د عام درک د معنی نه اول د انسان پیدایش خلق انسان د الله دوی صفات هغه رګ چې په هغې کې روح چلېږي، انسانه! تا ته ستا د روح نه زیات نږدې مفردات وریدان دو دی د څټ ښي او ګس طرف کله چې هغه خې دوا غستون کې د خې طرف او د غس طرف نه ناس قعیدان حال د کرام کاتبین ذکر کوي د پاره د اثبات د قیامت نو وی دوی هیڅ خبره مگر پچنګ دای کې راغې سختۍ د مرګ پرشتیا سره ذالک ما كنت منه تحید فرشتي وي وخت مات کی دا مرګ او چې دې لري تحریبو قیامت نوم دی رابشی هر نفس میدان تا سرداغن چلون کی او گواه سائق و شهید زمر رحمان ذکر کری دی یقینا وی ته انا خبره کې زګینا نو لري ته مستان نظر ستا پردس نظر ستا نن رضی تیز دی جاءت كل نفس يوحا شهيد به ما منکم الا وقیل به قرینه وقال قرینه دی سرم لگی فبصرک یوم حدید کشف مدار د کمال نه دی کافر کون کیږي بوی ملګری د فرشتہ دا چې د مصحف حاضر القیا فی جهنم تسنیه تقرار د تکرار وای ورځوي وای ورځوي په تسنیه سره محاوره د عرب تکرار لبیک اللهم لبیک القی القی الذي جعل مع الله الها اخر بیان د توحید علی سبیل الترقی هغه کس چې ګڼي الله سره حقدار د مننه دی بل ورځویدل په عذاب سختي قال قرينه یو حال ذکر کئی انکار د ملګری وګوی ملګری دا ایرب زمان ما د دې ګمراه کړې د لاره لیکن دیو په ګمراه اختیار کی خپل نه کارو وویل جګړه مکوئ زما په مخ کې او حال دا قدمت الیکم چې مخکې می خبر درکړ او تاسو ته د یری ما یبدل قول دو حالا نشی بدلی دی زما سر خبره انیم زهید تلوکی هیچ قبل وضع القدم طلب کړي استفهام طلبي بعد وضع القدم ما يليق بشان الله انکار بو کی استفهام انکاری وزلفت الجنة بشارت ته د اهل جنت لپاره په پنځو خبرو نږدې به کړی شي جنت متقیانو ته نه لري تاکید دی وزلفت متقین غیر بعید دا چې د وځې پیرې شو لکل اوابن دهر واپس کی دن کی حفیظ پابندی کون کے من خشی الرحمن اے هغه سړیا چې ریږي د رحمان ذات نه نه دا یریږي راوړ زړورو حق ته ورګرځیدونکي اداري الهي کما هلکنا قبلهم من قرنين تخويف دنيوي دولسم آیات سره لګي ډېر می هلاک کړی دي مخکې د دوی نه کړی چې سخت دي په حملو کې ان فی ذلک لذکرا ترغیب قران تا یقینا پدې کې روحان نصیحت دې دا چا د پاره چې ویزړو تحقیق یا کی وګ دې حاضر دې په باندې نس نه معلومه شوه چې یا خپل درجه پویږي بل ته وکیږي کوم خلک چې نه په خپل پویږي او نه د بل بني غرق کی لقد خلقنا السماوات دویم دلیل د پاره د ثبوت قیامت اول شپږم کې یقینا پیدا کړی مې اسمانونو زمکا او چې په منځ د دې ورو کې اندازه د شپه ورځو هغه دې رسېدلې مونږ تستړې والے فاصبر على ما يقولون تسلی نبی علیہ السلام تا صبر کا پاگئی چوئی دی دا سه صبر نو چې د توحید نه مرور شي اکی بیان او پستای د خپل قادر فتو زمر او قال پریوتو پینځ اوامر ذکر کړي فاصبر سبح دقیق طور په نثار خط کولو عمر رضی الله عنه فتوحات خرج کولو عثمان رضی الله عنه دور کې فصبر تحمل او صبر عشر الخبر اول یسیر ثانی دا راجم کول راپورته کول دی په من ویړیا نحن اعلمو تسلی نبی علیہ السلام تا مکور پاری چوئی بی انئی تپدوی بنی ضرور انما انت منذر پینزم فذکر پینز اوامر شو نصیحت کو په قران بیان او قران او څوک چیریږي عذاب زمان حدیث راځي عيدا او يرتو معودك الله منګه کې د هغه کسانو نه چې ستا نه یریږي قیامت ته ويرجو موعوده تا چې کوم لوزونه کړي دي ترغیب ال قران او عظمت ته قران دعوا چې را پورته کېدل شته کذالک الخروج سره د دلایلو مقصود صورت ممتاز په اثبات د بعث بعد الموت هغه صورت چې پاغي کې د دوه فرشتو ذکر د دوه ملګرو ذکر یو فرشته او بل شیطان د انسان سره فیصله به در سره کیږي درې صورتونه دا راځي مستقل د قیامت او دولس رستو د قیامت مخکې صورت کې وي چې سبح بحمدک پنځم مخکې صورت کې اقوام مکذبه ټول راجمع کړو اجمالا نو دلته دا غینا پنځه قومونه راخلي او دا غو عذابونه ذکر کوي مخکې یو شاهد نو دلته پنځه وعدون د قاف وعده چې کذالک الخروج الى صادق د چا سره سختی د چا سره نرمی والزاریات زروان دوری وغیرہ لوزی فالحاملات دوریزو بوجونه پورته کوي رواني په نامه المقسمات تقسیم کون کی وریزی بارانونه یا هر مستقلة مستقلة معنا اول هواگانی شوي الرياح الزاريات ذیم وریجې شوي اصحاب الحاملات موصوف هغانې شوې او صفتونه ډیر شو دوړي وغیره الوزي وریږي په نرمای والمقسمات وریږي باران موصوف یو شو صفتونه ډیر شو سلور قسمونه بطور شاهد حواغانی گواه دی والزاریات زروا او باران شکل ته جوړ شي او ځمکې ته واپس شي الله قادر دی په انسان چې زری زری کی او بیا به راجمد کی انما توعدون لصادق ارواح په اسانتیا سره او د جزا او د سزا یا هغه ذات چې هواګانی اشتای ملائکه په مختلفو کارونو مختلف چیزونه یې لګولې دي نو قادر دی په دې چې انسان نه مختلف کارونه په دنیا کې واخلي قیامت ولا مختلف جزاګانې ورکړي او له بد له بد ان الدين الواقع تعوذ یقینا قیامت قیامت خامخا خاتون کې والسماء ذات الحبوك پنځم قسم شو بطور شاهد عالم علوی ذکر کوي سر می دی په اسمان چې جالي دار دی لتحشرن یقینا تاسو په وینا نه موافقه کی واپس کې دې شي د دین هغه څوک چې واپس کړي شو قتل الخراسون د منکرینو پنځه قواعد ذکر کړي هم لقو فی قول مختلف لعنت کړی شوی دی په توک خبرې کوونکو باندې چې په توک اټکل کې قیامت نه مني هغه کسان چې په جهل کې بې خبره دي تاسو کوي کله به ورځ د قیامت یوم یقعو ومولی دا شیع عذاب یقینا متقیان په باغونو کوچنو کې جنت یو عیون دوا او بخیرا چور کړی دی طرف دوی ومخ کې د زین نه کان استعمال کوونکی نبی دتیان وفي أموالهم حق للسائل معارف بهم راشي كانوا قليلا من الليل دلائل د پاره د یقین ساتونکو پزړونو ستاسو کې ستاسو په نفسونو دي سنه وینئ وفي السماء رزقكم اعاده د شاهد په دربار دعوا اسمان کې روزي ستاسو باران هغه چې تاسو یې راولې شئ لکه غلی ورب السماء اعاده د نمونی د حشر شپاړسم کی تیر شوی قسم می دی پر رب د اسمان وم کی د زمکی د حشر حق دی لکه ستاسو خبرې کوي هل ترک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین د تخویف دنیوی نمونه دویم باب دی سره الله تعالی واقعا د ملمنو د ابراهیم علی السلام چې عزت کنو انبیاء کی ذکر وشپدشتم زړه کې راويست دنیا یران وي مې ریدا زیر ور کدل په حالت پوها اسحاق علی السلام رام نشه شنډه تسلی د پاره د تعجب د بیبي وی د شوی درف الله حکمت والا او کوه ابراهيم عليه السلام خپل د دوی خدمت کاوه میلما سوال نه دی په حیا خوراک کې راوړ عمده تکلف حسب طاقت سنت طریقه نیزدی ورته کې خو میلمنو ته حکم نه کوي ملائکه د زړه په حال پوه نه وو ابراهيم او حجر کې د دې تفصیل موږ هلته کوو دوه پنځوستم کې باون کذالک تسلی د پاره د تعجب د بیبي بی. ډیر راغلی وی زیر د پاره خو یو کس پوری وی ابراهیم علی السلام زنوی مقصد تاسو لوی کار تاسو یې را لګلی شو وی راغلی لګی شو قوم مجرم تا چرو ورو پوری باندې کانی د فکرو اجارتن من پین نشاندار پلیز درب ستا دا پار دا زیادی کون کو قوم اصلاح اتوک چوکو دی که دا مومنانو نبی من مند پدی که پا غیر دیو کردو مسلمانانو پریمی خود پدی که نخل پارا کسانو چې دوی د عذاب دردناک نه پورې وو وقیم الصلاة ترکنا آیتا فی موسی بمنمنا موسی علیہ السلام کی کلچ میں اولی بدل را فرعون تا سرد دلیل کارا فتولا برکوهی وګرځید وجد طاقت خپل ویوی پاگل یا لیوانی جادوگر یا لیوانی ومنو دولا کرد دلان ام غرزول دوی لرپ دریاب کی دې کوم کې دلان کار کارو شرک نو بل څه نه کارای ځان ملامت کاو درې منمونه عادیان کلمی چرو لګل په دوی باندې هوا به فیدی په حق دوی کې شانډه باری دبو نه پرې خو څه شي چراته پاري مگر ته پشان د ریجل هډو کې وفي سمودا سلورم نمونه سمودیانو کې کله چې ویل شو دوی ته فایده حاصله کړي تر یو وخت نو فرمایي کړل حکم در خپل ټول دین رتندر او دوی قتل طاقت نه او قوت رضو باندې ونو بدلا واستون کې وقوم نوح من قبل بنزمنونا اهلکنا قوم نوح زیات طاقت والا یو علوی زمکا غړولی می ده دی راخو غړون کیو سیکلی از هر سره یم پیدا کری جوڑی چه نصیحت قبول کئی وفیرو الا توحید مسئلہ زمير بعثتا حشر تا قیامت داسې یقین دی لکه ستاسو د خلی خبرې رزق ته زمين راجی کا ضرور بتاله رسی لکه خبري ستا بل انسان نشي کولی فورب السماء والارض قتاده وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تبادی کی الله قوم چې رب ورته قسم خوړلې او ته بیا هم تصدیق نه کوي ورب السماء والأرض إنه لحق زینی مفسرینو د زمیر قرآن تراجی کړی دی دا توجیه صحیح نه ده ځکه تمثيل د الله د کلام د نطق د مخلوق سره دا تشبیه د قدیم د حادث سره د الله صفاتونه پاک دي د تمثيل د تشبيه نه انه بعث عشر قیامت داسې یقیني لکه ستاسو خبرې د خلینا رزق او ما تاسو ته وی چې په دې کې څو فواید ثابت شو دا میلمه خپل سیپ خدمت کول پروګرام ول نظر کول د قران میلمه ته دا ښکار کول نه دی په کار چې زه تعالی سوی په قوم حیا پوری خوراک زر راوړو فجاء عمتا بعجل حنیز سمین فاقبل امراته فی سرتن د دې تفصیل مې موږ مخکې کوو زم باب د دغه زینه شروع پنځه مکذبین ذکر شو فخروا الى الله منډه کوي مگر ځوای سره د الله نه یقینا ستاسو د پاره طرف د الله نه کوم يرون کې ښکارا وما خلق الجن والانس علت ما قبل نمی پیدا کړی پیریان او انسانان مگر چې زما بندگی وکي نو غواړم زوی نو روزي نه غواړم چې خوراک راکې مال را الله روزی رسان دې هر وخت طاقت والا دې محتاج نه دې متین محکم کمزوري پکې د قیامت د جزا او د سزا نمونه وا مقصود جزا د متعلق د دعوی انما توعدون لواقع جزا سزا اثبات د قیامت او نمونی کوروي کذالک العاب ذالک الخروج نو زاریات وی چې فیصله به د سره کیږي دکتور وی چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع دو دلیل نقلی دو عقلی یو وحی پینزو توحید اول آخر کی تسلی دې مخکې صورت کې د ځمکې او د اسمان پیدایش ذکر کړه او رب السما نو دلته فنا بیانې مخکې صورت کې د متقینو ته بشارت او اجمالی نو دلته تفصیل مخکې دلایل عقلی له اثبات القیامت دلته درې قسم ذکر کړي مخکې دعوی توحید نو دې صورت کې به وایي چې دا سبب د کامیابی مخکې زجرونه او لګ لګ نو دلته ډېر وربک لواقع ما له من دافع مخکې صورت کې افتنان او اور دلتا مصیبتونه د اور ذکر کوي د صورت د یو بل سره زاریات او کود تشابه الموضوع وړو موضوع یې وره دویم تمثل الابتداء والانتهاء عام شواهد دوم شواهد چې خامخا دا ورځ راتلونکې ده تطابق دې په دې صورت کې زاریات کې اعراض ذکر کړو څلور پنځوستم کې نو تور یو کم دې شم کې ذکر کړي دا صورت چې ختمېده نو دی وی چې فإن للذین ظلموا فرحد عذاب نو دی صورت کې هغه ته اشاره کوي چې ان عذاب ربک لواقع شپږو آیاتونو کې دا ذکر کوي ادله وسمینی پتور مشهور هغه په کتاب لیکل شوی کې تورات په کاغذ کړي. والطور وكتاب مستور درې اماکن ذکر شو اول د موسی عليه السلام اما ان د انبیاء علیهم السلام ابراهیم علی السلام په دې کې خلوت او د موسی علی السلام بیت معمور الله صلی الله علیه وسلم بحر مسجود د یونس علی السلام کا المسجود لشوی دک اور بل کړی شوی ان عذاب ربک لواقع جواب قسم دی ان عذاب ربستا خامخارات نم کې دی را پریوتن کې دی حسن رحمه الله نه روایت دی چې عمر خطاب رضی الله عنه دا صورت لوستو چې ان عذاب ربک لواقع تلاوت په تدبر پکار دی سویلیو کو دا سیدرونه سویلیو چې شل ورځې دا غینه نه جوړو ان عذاب ربک لواقع نشته دی لره څوک ټیل وهم کې تفکون کې وما تمو سما اموران تخریف اخروی دی ظرف ته د ویل مؤخر د پاره کوم راز چې وړکی اسمان پر پیدو وقتور یو توجی چا را کړی دا کوهی تور چې اویا کسان پکې موسی علی السلام ملاقات له بوتلیو هلاک شو ناجایز تفوس فاکهین خوشحالی بکی مزی بکی ما مستری کا حذف د مفعول للعموم کړه بچپکی دوی لرا عذاب د جهنم خرایسته په مزی سبب داغی چې تاسو کول تکیا به لګو نیمګړی بنا کو د عمل د زینت شي حالت نه هم نیمګړتیا هر انسان موافق عمل انتظار کون کې رہی وامدناهم زیاتو دوی لرمیوی کمی بنی یقینا الله احسان کوونکی مهربان شیخ فرمایي چې او د احسان خاوند ذکر تسلی ام خلقو څلورم پیدا کړی شوی دی بی فیدی یا دو پخپل پیدا کون کی ام خلق السماوات ام هم الخالقون پینزو پیدا کړی اسمانونو زمکا بلکی یقین نکی وم دوی سر خزانی درب ساری دوی دارو غلی لسم دوی سره غیب دی دوی لکی یو لسم غواړي فریب مکافران په فریب کې براشي ام لهم اله غیر الله زاریات 51 کې دا مضمون ذکر مسله د توحید ولا تجعل مع الله نو دلته په ترقی اعوذ بالله اله دی سوا د الله پاک دی الله دا چې شریکی دی دا ټول خبرې معنی نه دي دروغ وي ويرو کسب من السماء زجر کوین کوټه د بریا تویزن کې نوې بدوی ورز د جمع کړې شوې وزرهم تخویف یو قوی ریزه دوی لار تذبیق کیو زشی در روزی دو بیا چې دوی ببکی بیا خودشی یوم ناسی روز دا چې فیده بنشی ورکولی دوی تقریب دو دوی زربا او نبض دوی سره امداد وکړې شي ما حکم در خپلتا یقینا ترو روزه من نه باقی بیان ما سره دستای در خپستا کله چې پاسي د شپې باقی بیان ما الله نجوم وخت شا ګرځولو د سبا راکېدو کې ستوري په شا شي رکعتان قبل الفجر سنت کا سنت فرض دواړه کا شپږم پوری تمهید دعوه د صورت دلایل او شواهد مقصود شروع شو او دا دعوه د صورت وا تخویف زجر تسلی نبی بعد الإخلاص وقبل العبص حجرات مسله د جهاد اف زاریات کو قیامت مزامین را غونډی نو نجم علی رواقی نفی د شرک په تصرف د اول د قران مضمون دیم ملائک شفیقانی ندی د یونس او د تنزیل السجدی مضمون مرجان زکوی چې د مسلې د قیامت نه بعد مسلې توفی دا ربط حسی د حسی سره مخکې توحید نو دې صورت کې دونو مهمات صداقت الرسول والقرآن مخکې زجرونه په انکار د قران او د رسالت نو دې صورت کې صداقت الرسول والقران ذکر کړي او صورت کې دوه مسلې دي او صورت دوه رکعات په 29 پورې اول کا والنجم اذا هوا تمهید دې لپاره د صداقت پیغمبر علی السلام وما غوا او نه د حد نه تیر وتلې وما ينفقو خبرې نه کوي د خپل خواش مدد مگر وحی چورتو کړی شوی ده سخت والا زومر زورور نو برابر شو وهو بالافق الاعلى او دیو پوچنا دنګ کی نږدې شو نو ډیر نږدې شو شو پشان د پړ د دولیندو بلکې دا غین هم زیات نږدې وحی وکړه بنده د الله ته چوهې کول دروغ نه ویل هغه چې دیو د شک کوي پانی چې دیو دې دې له غلره دوه په انتها کې دې څخه باغچداران کله چې پټ به هغه څیزونه چې پټ کړه نه کګی د نظر د نبی علیہ السلام نو یقینا لیو آیاتونه در لوی نه خدای لوی والنجم اذا هوا مخکې صورت کې ختم په لفظ د نجوم دا شروع په ون نجم تور کې وچ الحق ما بهم ذریتهم واړه نو دا صورت کوي چې لوی نه چې نه فرمانی و الیس للانسان الا ما سعى والنجم سوک تلی پیرون اخلی روا غایب شي ټول ستوري یا خاص ستوري چې شیطانان ولي کثر وشتل ازا هوا دستوري کته راتلل گواه دی پدی چې فرشتہ پتا راځي صداقت ته پیغمبر ته تمهی ته چوای په ما فرشتہ راځي بالکل سچ وحی راځي غلطنه هوا ډوبېده نور سپوږمۍ ستوري راخېږي پریوزي د جوسې د انتظام روح لو الله پاک انتظام کړی دی د تربیت بعثت پیغمبرانو ما ویلو چې یا هغه ستوري مراد دي یترجم به الشیاطین پیرا ډیر شو نو ستوري شهوبو دا ډیر شو دا دال دی په بعثت د پیغمبر پاک باندې والنجم اذا هوا ما صلى صاحبكم وما غوا جواب قسم نه دی بیلاری شوی او نه د حد نه تیر وتلی صحیح نه زلال عام دی عقیده که عمل غوا عقیده فاسده درم زلال لارې نه پتن شي ولا تتبع الهوى فيظلك عن سبيل الله بعد فسبا نزي ولي وما ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دفل السؤال شابوي چې د به د دلیل او د اجتهاد تذکره کوي نه نه ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا سخت طاقت والا شديد القوى صفق زاده بسطة في العلم والجسم زمر شديد القوى في قوة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين عام مفسرين لتيك قابين كده قوسين وقابين عاد دا لینده شو دای مقبس شو دا وتر دی دیمیز که دا قرار دی شیخ وی قرآن اول مخاطب عربو دشمنی بوا اسلحه به یو بل تداسیو حسین و دو قابین شو خلیفان به شروع غوی وکړه اصلحه به یې داسې کړه چې دشمن به مو یې وي دو قوسین یو قاب شو قاب د موټي او د وتر په درمیان کې بلکې د دین هم دی زیات نږدې او حائل عبده ما اوحا وحی وکړه جبرئیل امین بنده الله ته سې چې وحی کول ابهام لتفهیم وحی وکړ الله خپل بنده ته څه چې وحی کول جبريل بنده الله ته چې وحی کړی و الله دی جبريل ته چې دا حکم ویسا ما كذب الفؤاد ما ترى ما رأى أفتمارونه أتكفرون حافظ ابن کثیر وی اکثر مفسرین دا وی چې نبی علیہ السلام جبرئیل لره په خپل شکل کې دوزر لیدلو عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى بی استاد نعمت بی قدری نشم کولی از دا زب پر آده پارا کله چې پټ کو بیری هغه چیزونه پټ کړو د تمهید نه بعد رومبای دعوه خپل علیها په حیاتو کې مرا بلای متصرف فی الامور دا الله ندی آیا تاسو سوچ کوئ الله او قرزا او پمنا چې درم چې رستو دی نو چې کله مړ شو کوټه یې پرې جوړه کړه کومه ګټه د هغې عبادت یې شروع کړو او دا د طائف والاو دپاره او زه د قریش او د بني کنانه او د پاره وی دا ډیر برکتی وو د دوی منه ته اوس خزر جو د پاره مکه معظمه چې کله فتح شو نبی علیہ السلام خالد رضی الله عنه ته وی چور شعو زمات کان لا تر بتشدید التاق يلط للحجيج في الجاهلية السوي فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه ابن كثير ومناة الثالثة الأخرى الاخرایا صفت عزا دی مستر کړی دی رعایت الفاصله یا صفت تمنات دی په تعظیم کې د عزا نه دی رستو لکه زموږ پورینو چاله درجی ورکوي یتبعون روان ندی دوی مگر حکومان او هغه چغوانی نفسونه انن راغلی او دوی تا طرف دوی نه هدایت عمل انسانی ما تمنا عارض تسلی د نبی علیہ السلام ته او زجر للمشرکین دی مخواړه اچانه چواپس شو د نصیحت زمون انو غواړي نه مگر ژوند دنیا ذالک مبلغهم دا اخیری علم دوی نه هغه څه چې پزمکه کې دي یزي الذین لام د پاره د عاقبت چې بدلور کې کسان ته چې بدی کړی د موافق عمل بدلور کې مؤمنانو ته په جنت او خوشحالو جنت نه لوی خوشحالي هغه کسان چې ځان مچکی د لوی ګناهونو او د بی حین الا لمم قل گناهونه صغیره خطرات قلبیه الا اللهم سوا دا غینا چې پزړ کې تیر شي رستا فراتا بکنی والا دی الله کو دې پتا سو کله چې پیدا کولې تاسو پیدا کړی ځمکه اکر چوي بچي ګړو مې نو کې نسبت په پاکه مې کوي ځان ته د الله پورې پاچا چې متقي او پرهیزګار دی فرأيت الذي تولى زجر دی عن مفسرین د دین ولید ابن مغیره اخلي لګین فاتو کو بینو شیخ عام قریشی کافر اخلی قاضی شمس الدین سے اعطا قلیل ابو جهل ستعین د پیغمبر به کولا تعلیم د مکارم الاخلاق دی سره د دین سب شو دلیل نقلی هره خبر نه هغه چې په صحیح کو د موسی او ابراهیم هغه چې پوره کړ خبره خپل خپل خبره پوره کړ الله تزرو چې نشي کو تکولې وازرتون یو پټواره وزر اخرى پټې دبل نشته هیڅ انسان لره مگر هغه څه چې دی کوي کوشش کوي یقینا سعی د زړه چوبل لیشي یو تور پېشي بدل پورا رب ستا تا تیری رسیدلنی وان ليس للانسان الا ما سعى شیخ خلاص کړی د پندې چې د ایمان په حق دی ایصال ثواب معتزله رأسا منکر دی او دا حدیث دا آیت استدلال کی پیش کړي بین الاقوامی بیمازه پکار دی و مړه دین نه څه شی جوړ کړی دی خلق نه کل انعام بل ازل جوړ کړی دی ځان ته حنفی وی و حنفی اقتدا د مفترض بالمتنفل احناف مسلک سره اعتکاف عبادت بدنی تیم عبد الله بن عمر وی اذا مات احدكم فلا تحبسوه اصول سنه زمون د شیخ بهترین کتاب دی او قتل غواړي تقریبا 15 شپې تک پوشه بدعات پښتانه په مړی کی کوي اذا مات احدكم فلا تحبسوه مرشي فورا غسل ورک یا هم دې سبو ته ویل شي بقره عند رأسه بفاتحة أو عند رجليه بخاتمة البقرة وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة مشكا اكسو 149 امام شافی رحمه اللہ عبادت مالیان فیدا ورقی لیکن بدنی نا منځ کوي کی روجا تلاوت حق د پاره دلایل عموما حدیث د خصعمی مبارد حج عن الغیر بدنی ماړی دوار قیاس په مالی وبنی کئی مالی مړی ته فیده ورکی نو بدنی مورکی ام مومنین اعتکاف نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ توی کستا پلار مسلمان وی نو ما بتی روجنی ولی و خیرات پا مکڑو فیده بی رسولی و پینزم بلکې شپږم ابو رضی الله عنه وی چې زما د پلان لپاره په مسجد عشاء کې څلور رکعات مونږ دي اوس پاتې شوه دا خبره چې حکم ختم دوی را جمع کېده او دا مسله تېره شوې وه ولیس للانسان الا ما سعی چاویلی دی که آیات منصوب دی آیات عام مخصوص البعضی أليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما نوى سعى حقیقتا او بیزاوی دا تحقیق کړی دی پوره بیزاوی ساتل پکار دی په تفسیر دی سعید دا زرد چوبلی نیشی بیا بورتو ورکلشی بدل قرآن رب ستا تا تیر رسیدل دی دا باری تالا جڑول او خندول کئی خندول کئی جڑول په دې الله پیدا کول دي دوباره اذا الله غني کول کې خزاني ورته په تل کول کې الله رب د شعر استوري دي کافرانو وزد عبادت کو فات الله ذکر شو نه صفات الله تخویف اخروی دې له سوا د الله نه څوک غرقون کې اقو من هذا الحديث اتکفرون دې قران نه تعجب کوئ قران دې ځای نه تاسو بے پروايي سامدون لاهون هغه صورت چې د مشرکینو الها د هغو نومونه یې اخیستي دي درې افرأیتم اللات والعزی هغه صورت چې په هغې کې ذکر د مضمون د صحف او قانی وګوره نجم مسله پیش کړه نفی د شرک په تصرف او نفی د شرک په شفاعت نو قمر به په اول دلیل پیش کړي ان کل شیء خلقناه بقدر پیدا کون کی د هر ځای تحقیق المقام خلاصا اول اخر کې زجرونه تخویف او خروي پنځه نمونی دې صورت کې د هرې نمونی سره ولقد یسرنا القرآن دې مخکې صورت کې زجرونو مشرکانو عقیده نو عددو په دلیل رد نو دلتا تخویف او قروی په دې مخکې صورت کې چې مشرکان فاحش پس روان دي نو دې صورت کې وایي چې د فاحش د وجنه وقوم نوح من قبل په دې صورت کې دا غي تفصیل دی مخکې صورت کې یو نوم د قیامت عازفه و پنځوستم کې نو په دې صورت کې صورت چې کوي متواتر ده دویمه خبر خلقو بلیدلی و مطالعه جدا جدا دی دلته ورځ دا پنځه کې بس کیا کیا رئیس شو په تقدیر د اتحاد فکر نه ساړه بډاګان چې خوب ولنه ورځي ویره بیګا ستوري ولکه وا سپو خپل مطلب زه پاتې دلې راجا مالیبا په تاریخ فرشته کې د خبره ذکر کړی ده دیو جن ما ویلی چې شرمواقف وی چې انشقاق القمر متواتر دی وهو المراد حسن و اشوین دی قیامت چې کله کیږي ارڅ بچنګ مون شي سپوږمۍ بم دوزي شي جن شق القمر وقت قیام الساعه چا معنا کړی دا وانشق القمر چې خبره بالکل واضح شي وضاح الامر اول تفسیر راجع دیم ماضی به معنی مضارع دریم خفکار شو حال د صداقت د پیغمبر لیکن ما بعد بحث د معجزې دی مناسبت نشته وتضح الامر معنا کړی هلتان امور چې قران کې ذکر شي سپوږمۍ وځي کړه ستاسو کندو نشي سر کولی اثبات توحید سپوږمۍ دوه ذکرا قیامت هم راوستي شي سپوږمۍ دوه ذکرا معجزه د پیغمبر اثبات د رسالت تر شپږم آیات پورې حال د منکرینو ذکر کوي وی وی شکر دې مستمر همیشه استمرار نبشي ولقد جاءهم زجر دی د دې معجزین مخکې هم انبیا راغلی او دوی انکار کړی دی ترغیب قرآن شو ابن عطیه قطع ربه فیری وکړي مجبور یم انی مغلوبم چې عاجز یم زما امداد وکړي قرآن نشتی په دوی باندې دروازې د اسمان په اوبو دویدونکو دعا د مقبولیت به عام مفسرین تمیز جوړي شیخ کوئی تمیز په ضرورت نشته ټوله ټیک دی على امر قد قدر مسله د تقدیر ثابته وحملناه على ذات الواح طریقه د نجات دا سینه دی لیکلی لیګا کون مولا علی قاری وی کل صغیرین هر غړ خبر او لوی خبره اتنه شوی نه ان المتقین بشارت دی پینځه طریقې ان المتقین باچو کو د پاره د ثبوت قیامت چې قیامت راتلو والا دی عمل نامی ذکر شوی او اختتام په بشارت باندې وشو تقریبا د سورو د قران کریم نه 55 او په نزول کې په نوي هغه صورت چې په هغه کې ډیر لوی نعمتونه الله پاک په ذکر کړی دي او دې ته عروس القرآن ویلی شوی نجم دعوه پیش کړه قمر په اول دلیل الرحمن دوی چې تبارک اسم ربک ذی جلال و اکرام برکات یوازې الله په نوم لات وغیره په حاجاتو کې مو بلای شفیع قاری ورته مو وایي سورت درې روکو او کی تلایل پر دعوا عام خاص د نمنون کو د پاره تخویف د منون کو د پاره لفظا تکرار شته لیکن معنا تکرار نشته تکرار شي نو دا نظم نصر دوړ کشته و شرب الکرام شراب به اسکل سفیانو په خلکو به استول یا لفظن تکرار دی لیکن معنی نشتا کت اس پیری کی صورت کی راغلی دا او سمناسب بمنګویو او داری حقوق مثال لی دسولی نا فرمانه بچی علاکه ما دتا سر ثبت کری دی سبق مې را نه نیولی څه بد مې در سره کړي دي واده مې دله وکړو څه بد مې در سره کړي دي احسن الیک بان خولتک فی الاموال الم احسن الیک بان فعلت بک کذا و کذا لفظا تکرار دی لیکن معنی نشته د نعم سره اته پیری اصول د نعمتونو اته قسمه باطنی نخکارا ظاهری دریم انفسی څلورم افاقی پنځم بری شپږم بحری وم علوی وم سفلی دا جهنم د تخویفات سره وپیری دروازه د جهنم و د بشارات سره اولن او ثانیا اته پیری شپارس شو د جنت اته دروازې کاول قسم دی او دویم قسم دی لفظ د رحمان داغي اطلاق سوا د ذات تباری تعالی نه په بل چا نشي کېدی هو الرحمن دعوه د صورت ته الرحمن مبتلا ته او دا رسو ولکل خبر ته علم القرآن مناسبت د ماندول سره مخکې خاص تصرفات ذکر شو نو دلته عام ذکر کړي یا مخکې خاص عام تصرفات ذکر شو دلته پاغي کې تفریق اثبات الرحمانیت الله او دا یې ویل چې عند ملک مقتدر ملک مقتدر سای سوال کو چې دا به څوک وي بادشاہ طاقت والا نو رحمان جواب کو چې اپ رحمان مخکې صورت کې معجزه د وانشق القمر په عزت په جبروت په هیبت دلالت کوي لکه غرونه چې تسنس شي نو دې صورت کې داسې معجزه ذکر کړي چې هغه دلالت او رحمت کوي د قران دی الرحمن ما ذکر ویل چې صورت ختم په عند ملک مقتدر فقائلا چې من هو فقیل الرحمن مخکې صورت کې سلور پیری متشابهات احسن علم القرآن متشابهات من علم هم علم القرآن رنده شیخ په خرمایل د لپاس نه قران راولیدو او د لاندې نه انسان پیدا کړ نیچه سے پیدا کیا انسان اکثر محکمات دی علم القرآن او دا مضمونی اول دی نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام ټول علمه البیان بل نعمت چې قوت ته بیان ولور کړی دی او دا ما به امتیاز د انسان دی نفس ناطقان نفس مدرکان چې اظهار مراعات النزی که نجم ستوری شي نو ایهام د مراعات النزی نجم سفلیات علمیات تا اغا مخی عاجز میزان طلب میزان عدد میزان شریعت یو وخت ما بل زیات لکه نن سبا غټ ډیلران د شیدی د پاره وړو کې برکی کما معیار کمزورې چینا مال تیاری خپل ملک ته چې تیاری ټول هم بهارو ممالک له غریم کې ده پاکستان خام مال تور پسې دوی لاړ شي ناراغسته بدینی پلاس کړي بدینی روان وي واقیم الوزن بالقسط توحید سنت حقوق د الله حقوق د بنده چې کله په دې درو کې انصاف راشي جګړې ختميږي پرداګه نقصان تی سړې ضرور دې الله تقوا او دوالي روشي اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان کجوري کجوره ډیره برکتی چیز ده دا اول نواخله تر اخیره خزان پی نرازی پوستکی د کار ونی د پانی د کار څنګه د کار ميوه د اول نه چې تر ښکاره شي تر پخېدو پوري بالکل بې فایدې نه عربو ته سوتلې قسمه قسم مور لره واسي اول جمعه اول پکې دانی پټي نو بیا غنچکونه ښکار شي نره پوسته کې غیر چاپیره والحب ذو العصف والرحان پس پکم یو د نعمتونو درب دوړه دور وای تاسو یو کال وړه دور کی شیخ تو پنځیر رحمه الله دا صورت ماسقطن ویلی هغه کیفیت او هغه خبر اوسم ذهن ته مستحضره ده فبأي آلاء ربكما تكذبان دا نعم أو أدلة عام شو